بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لمانځه سنتونه د لمانځه مستحبات د لمانځه مکروهات او د مانځه مفسدات یعنی هغه شی چې مونځ ماتوي او مونځ فاسدوي د لمانځه سنتونه تقریبا زمونږ فقهاو شل تنه لیکلي دي د واجبو په پرېښودلو باندې خو سجدې سهوه لازمه وه اوس که چیرې سنت پاتې شي یا یې څوک په قد سره پرېږي مونځ ادا شو مګر ملامتي د دې سړي په غاړه ده او که قصدن پرې دي حتی فقهاو لیکلي چې دا ګناهګار هم دی د لمانځه سنتونه ما تاسو ته ویلي چې زموږ فقهاو شل دانې لیکلي دي اول د تکبیر تحریمې په وخت د سړو دپاره لاسونه تر غوږو او د ښځو دپاره لاسونه تر اوږو پورته کول چې کله تکبیر تحریمه کوي نو لاسونو پورته کول دا په منځ کې سنت دي سړو لپاره تر غوږونو پورې او ښځو لپاره تر اوږو پورې دویم د لاسونو د پورته کولو په وخت کې د ګوتو خورول چې د ګوتو څوکې د قبلې طرف ته شي چې کله ته لاسونه غوږو ته پورته کوې نو د خپل ګوتې به قبلې طرف ته متوجه کوې دا په مانځه کې سنت دی دریم د فرضو په دریم او څلورم رکعت کې د الحمدلله لوستل چې کله مونځ څلور رکاتي وي او فرض وي ټول په دوه رکاتو اولو کې د سورې فاتحې او د الحمدلله لوستل سنه فرض دي واجب دي خو په دوه رکاتو نورو کې چې ته سورې فاتحه لولې هغه سنت دي څلورم په اول رکات کې د سبحانک اللهم ویل سبحانک اللهم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دا لوستل په اول رکات کې سنت دي پنځم په اول رکات کې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل شپږم د هر رکات په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم لوستل په اول رکات کې چې کله د سبحانک اللهم ویلې د دې وروسته به اعوذ بالله وایي د اعوذ بالله وروسته به بسم الله وایي خو د دې نه وروسته په هر رکعت کې مخکې د سورې فاتحې نه د بسم الله الرحمن الرحیم ویل هم سنت دي اووم د الحمدلله په ختمېدو سره آمین ویل اتم د سړو لپاره ښي لاس د چپ لاس د پاسه پر نامه ایښودل دا مسله چې دا لاسونه د لاندې د نامه کې دي یا د بره کې دي دا ډیره لویه اختلافي مسله ده چې په دې کې د رسول الله ګڼ احادیث رانقل شوي دي خو د سړو لپاره ښي لاس په چپ لاس ایښودل دا سنت دي او د ښځې لپاره ښي لاس په چپ لاس ایښودل په سینې باندې دا د ښځو لپاره سنت دي نهم رکو ته درتلو په وخت کې الله اکبر ویل چې کله رکو ته ځي نو دا تکبیرات انتقالات دي چې د یو رکن نه بل رکن ته ځي دا تکبیرات ویل دا سنت دي لسم په رکو کې درې ځله سبحان ربی العظیم ویل یولسم قومه کول یعنی د رکو نه وروسته د جګېدو په وخت کې سمع الله لمن حمده ویل دا مقتدیانو ته د امام لپاره او مقتدیان دې صرف ربنا لک الحمد ووایي چې کله امام وي هغه دې سمع الله لمن حمده ووایي او چې کله مقتدی وي نو مقتدی دې سمع الله لمن حمده نه وایي چې کله هغه سمع الله لمن حمده ویلې مقتدی دې ربنا لک الحمد وایي دولسم، سجدې ته د تللو په وخت کې اول دواړه ځنګلونه په ځمکه ایښودل بیا د هغه نه وروسته لاسونه ایښودل د هغه وروسته تندی لګول په ځمکه باندې په ترتیب باندې دا سنت دي اول د ځنګنونو ایښودل دویم د لاسونو او دریم د تندي او ورپسې بیا پوزه دیارلسم سجدې ته د تللو او د بیا راجګېدلو په وخت کې الله اکبر ویل چې کله سجدې ته ځې هم به الله اکبر وایي او چې سجدې نه راپورته کیږي هم الله اکبر وایي دغه الله اکبر ویل چې د یو رکن نه بل رکن ته ځي دا سنت دي څوارلسم په دواړو سجدو کې کم نه کم درې زره سبحان ربی الاعلی ویل درې زره سبحان ربی الاعلی ویل په هرې سجده کې دا سنت دي پنځلسم د سجدې په وخت د لاسونو ورغوي د پوزې برابر په ځمکه ایښودل چې کله سجدې ته ځې نو د لاسونو ورغوي چې په ځمکو باندې ږدې هغه د پوزې برابر یې د دواړو لاسونو په منځ کې به سجده کوې او همدارنګه د سړیو لپاره ورنونه د خېټې څخه بیل ساتل چې ورنونه دې د خپل خېټې نه لرې وساتي او چې کله سجدې ته ځي د خپل دواړه پښې دې ودروي او د ښځو لپاره د ورنونو او خېټې یو ځای کول او خپلې پښې دې هغه نه دروي بلکه دواړه دې ښي طرف ته وباسي شپاړسم د دواړو سجدو ترمنځ د کیناستلو په صورت کې د سړو لپاره یوه خپه ودرول او بله خپه د ځان لاندې کول چې چپې پښې باندې به کینی او بله خپې باندې به درېږي او د ښځو لپاره دواړه پښې ښي لور ته ایستل دا سنت دی اوولسم د تحیاتو په وخت کې هغه اشاره بالصبابه ده چې د تحیاتو ویلو په وخت کې چې د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ته سم ورسیږي هلته د شهادت ګوته پورته کړي چې د شهادت ګوته د ان لا اله سره پورته شي او د اله الله سره د ښکته شي دا اشاره به سبابه کې به انشاءالله یوه ځانګړې خپرونه زه تاسو ته ثبتوم دا دعا همدارنګه د دې په شان نورې دعاګانې هم لوستلی شي شلم اول ښي طرف ته او بیا چپ, چپ طرف ته سلام ګرځول نو دا د مانځه شل سنتونه ول که څوک دا په قصد سره پرېږدي یا د هغه نه پاتې شي مونځ یې ادا کیږي فاسدیږي نه مګر ملامتیا د هغه سړي په غاړه ده او که قصدن پرېږدي فقها ویلې چې حتی ګنهګار هم دی د لمانځه مستحبات د لمانځه مستحبات تقریبا زموږ فقهاو اووه دانې بیان کړي دي د مستحباتو په کولو کې الله به ثواب درکوي او په نه کولو کې څه ګناه نشته دی خو په کولو کې به الله ثواب درکوي اول که چیرې یو سړی له ځان نه څادر تاو کړی وي د نیت کولو په وخت کې د څادر څخه د لاسونو راویستل پکار دي او ښځو ته د څادر څخه د لاسونو راویستلو ضرورت نشته دی زمونږ یو مسلمان رور ولاړ دی مونځ کوي خو ځان نه څادر تاو کړی دی بهتره خبره دا ده چې مانځه ته درېږې د خپل لاسونه را وباسه د څادر نه غوږوتی پورته کړه او که ښځه اوسیږي هغه ټکرای او پوڼنی اغوستی وي نو هغې لپاره بیا ضرورت نشته چې د خپل لاسونه د پوڼي نه راوباسي بلکې بهتره دا ده چې پوڼني سره د خپل لاسونه پورته کړي دا مستحب ده په مانځه کې دویم دویم مستحب په مانځه کې دا دی که کله که چیرې څوک ځان ته مونځ کوي نو د درې ځلو نه د ډیر په هر رکو او په سجده کې سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی ووایي یا پنځه ځله یا اووه ځله یا نهه ځله یا یولس ځله دا مستحب کار دی د دې په ویلو سره به الله تا ته اجر و ثواب درکوي خو که د درې وارې ویلې بره د مونۍ له ګناه درته نشته خو که امام وي امام د درې وارو نه بره نه وایي چې خلک په مانځه کې په تکلیف نشي دریم چې کله ته په مانځه کې ولاړې نو د قومۍ په د قیام په وخت کې د ودرېدلو په وخت کې به د خپل سجدي ځای ته ګورې او چې کله رکو ته ځې د رکو په وخت کې به د خپلو دواړو پښو ته ګورې او د جلسې په وخت کې چې کله ته کینې نو د خپلې سینوت سینې او خپلې غیږې طرف ته به ګورې او د سلام ګرځولو په وخت کې به د خپلو اوږو طرف ته ګورې دا ټول په مانځه کې مستحب دي چې په مانځه کې ولاړ یې نو د خپل سجدې ځای ته به ګورې چې د دې ځای نه زه پیدا یم بیرته به دلته ورځم او په رکو کې به د خپل ګوتو طرف ته ګوري پښو طرف ته ځکه د انسان هغه روح چې راویستل کیږي اول د ګوتو نه شروع کیږي او چې کله ناست د خپل سینې طرف ته به ګورې ځکه چې قبض روح کله د انسان کیږي نو دې سینه کې هغه ډیر سختیږي په انسان باندې او چې کله سجدې کې نو سجدې کې به د خپل د پوزې نرمي ته ګوري ځکه اولین سای چې په قبر کې د انسان خاورې کیږي هغه د پوزې نرمي ده دا مستحب کار دی څلورم ټوخی تر خپل وسه ایسارول که تا ته ټوخی راځي تر خپل وسه پورې هغه ایسار که مه ټوخېږه پنځم چې تله کله تا ته ارګیمی راځي نو تر خپل وسه پورې ارګیمی ایسار که او که ستا ارګیمی نه ایسارېده نو په خپله لاس باندې د خپل خوله بنده که په مانځه کې هم که تا ته ارګیمی راځي د خپل لاس خپلې خولې ته نیسه دا مستحب دی اووم د سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې اول د خپل تندي پورته کول او بیا د لاسونو پورته کول او بیا د زنګنونو پورته کول ځکه کله چې سجدې ته تلې اول به تا زنګنونه ایښودل په ځمکه بیا لاسونه بیا تندی خو چې پورته کیږې اول به تندی پورته کوې بیا به زنګ... بیا به لاسونه پورته کوې بیا به د خپل زنګنونه پورته کوې او دویم رکات ته به پورته کیږې دا و د مانځه مستحبات د لمانځه مفسدات یعنی هغه شی چې مونځ ماتوي مونځ د بین نه وړي هغه زمونږ فقهاو په ځانګړې توګه فقه اسلامي اتلس تنه بیان کړي دي په مفسداتو سره لمونځ ماتیږي فاسدیږي او د مانځه اعاده یعنې دویم ځل د مانځه راګرځول په انسان باندې واجبي او فرضي دي اول په مانځه کې په هیره یا په قصد سره خبرې کول دویم په لمانځه کې د چا سلام ته ځواب ورکول چې هغه سلام علیکم وایي او ته په مانځه کې وعلیکم السلام ووایې نو دا مونځ فاسد دی د دې مانځه اعاده په تا باندې لازم ده دریم که څوک وپرنچېدل یعنې عدسه یې وکړه او ته په مانځه کې ولاړ وې د هغه ځواب دې ویل یرحمک الله دې ورته ویله نو ستا مونځ فاسد شه ته په مانځه کې ولاړ یې د مانځه نه بهر څوک وپرنچېدل او ته په مانځه کې هغه ته یرحمک الله وایې ستا مونځ فاسد دی او د دې مونځ اعاده او بیا راګرځول په تا باندې فرض او واجب دي څلورم ته په مانځه کې ولاړ یې خو هلته به هر څوک ناست دي هغه دعا کوي ته په مانځه کې د هغې دعا لپاره آمین ووایې نو دا ستا آمین ویل د هغې دعا دپاره دا ستا مونځ هم فاسدوي د مانځه اعاده او بیا راګرځول در باندې لازم دي پنځم د خوشحالی په خبره الحمدلله ویل ته په مانځه ولاړ یې بهر دی کومه د خوشحالی خبره واورېدله خو په مانځه کې ته الحمدلله ویل د خوشحالی لپاره نو ستا دا لمونځ فاسد شه د مانځه اعاده په تا باندې بیا لازم ده شپږم په مانځه کې ولاړ یې یوه د حیرانتیا خبره تا واورېدله د تعجب خبره دې واورېدله په مانځه کې دې سبحان الله وویل نو دا سبحان ویل الله ویل د ستا په مانځه کې د هغې حیرانتیا خبرې لپاره ستا مونځ فاسدوي او د مانځه اعاده په تا باندې بیا لازمه ده اتم د څه درد په وجه باندې چې تا ته درد رسېدلی تکلیف درته رسېدلی دی یا د سر درد کوي یا د ګېډه درد کوي د دې درد د وجې نه په مانځه کې اوف یا اخ یا اوه یا اه ویل چې زګیروی کوي پې ته مریض یې تا ته تکلیف رسېدلی د هغه درد د وجې نه په مانځه کې اخ یا اوف یا اوه یا اه ووایي زګیروي کوي نو په دې صورت کې د ستا مونځ فاسد دی او د مانځه اعاده تا باندې لازمه ده همدارنګه که چاته په مانځه کې درد رسېدلی و د درد د وجې نه په مانځه کې وجړلې دا جړای مونځ فاسدوي خو که په مانځه کې ژړلې د قیامت د یېرې نه د جهنم له یېرې نه نو دا بیا دې لپاره کومه پروا نشته مونځ نه فاسدوي د مانځه مفسدات اتلس سول نهم نه هم د مانځه ماتونکی او د مانځه مفسدات د قرآن کریم په لیدلو د قرآن لوستل یو خو هغه قرآن دی چې په مانځه کې ته په خپله لولې د یادو په هر رکات کې اخو فرض دی په تا باندې خو ته په مانځه کې ولاړ یې هلته دې چیرته قرآن کریم ولیده د هغه مخه تا قرآن ولوستلو نو دا هم مونځ فاسد دی لسم په لمانځه کې د مسجد په دیوال که څه لیکل شوي ته جومات کې ولاړ یا په کور کې ولاړ تا ولیدل چې په کاغذ باندې یو څه لیکل شوي یا د جومات په دیوال باندې لیکل شوي دي هغه لیکل تا په ژبه ولوستل مونځ فاسد شو د مانځه اعاده په تا باندې لازم ده اما که تا هغه لیکلی شی په خولې باندې ونه لوستو بلکه په زړه کې په هغه باندې پوه شوې او د هغه مفهوم دې واخیسته نو په دې صورت کې مونځ فاسد نه دی خو له دې عمل څخه ځان ساتل غوره او بهتره خبره ده په لوستلو یې مونځ فاسدیږي او په تش کتلو باندې چې هغه باندې ته پوه شې او د هغه مفهوم په زړه کې واخلې په دې باندې مونځ فاسدیږي نه خو بهتره خبره دا ده چې د دې نه هم ځان سړی وساتي یولسم په لمانځه کې بیا بیا د کالیو سمول یا په دواړو لاسونو ګرول چې خلک داسې فکر وکړي چې نوموړی سړی په مانځه کې ولاړ نه دی چې دې ته عمل کثیر په فقه کې ویل کیږي په مانځه کې بیا بیا د خپلې جامې سموي د خپل واسکټ سموي یا په دواړو لاسونو باندې د خپل بدن ګروي دا مونځ فاسدوي دا عمل کثیر دی عمل کثیر دې ته وایي چې په یو رکن کې یو لمونځ کوونکی یو عمل درې ځله داسې عملی کړي چې هغه عمل د لمونځ کوونکي سره مناسب نه وي عمل کثیر دې ته وایي چې په یو رکن کې منځګزار یو عمل درې ځلې داسې تکرار کړي چې هغه عمل د لمانځه کوونکي سره مناسب نه وي مثلا یو منځګزار په مانځه کې خپل ځان په دواړو لاسونو داسې ګروي که بل کس د لرې نه ویني نو هغه به دا ګمان نه کوي چې دا په مانځه کې ولاړ دی بلکې وایي چې دا د مانځه نه بهر دی نو دا عمل کثیر دی او دا مونځ فاسدوي دولسم بې ضرورته ټوخی کول یا د ستوني تازه کول هغه څوک چې بې ضرورته ټوخېږي او بې ضرورته د خپل ستونی پاک کوي دا مونځ فاسدوي د مانځه اعاده پې لازم ده او بې ضرورته د ستوني پاکول دا روا هم نه دي ځکه اکثریت کبرجن او ریاکار خلک ستونی بې ضرورته تازه کوي او پاکوي او هسې په هسې ټوخی کوي څوک چې د الله په دربار کې لمونځ کوي د خپل راز و نیاز الله سره شریکوي به ډیر په عاجزي سره الله دربار ته ودرېږي بې له تکلیفه د ستوني تازه کول د مسخرو له وجې که بې له تکلیفه که هغه خپل ستونی د مسخرې د وجې نه پاکوي نو مونځ فاسد دی او د مانځه اعاده پې لازم ده که ضرورت وي هغه ضرورت بېله خبره ده دیارلسم په مانځه کې که چا څه خوراک وکړ یا په هیرې سره یا په قصد سره په لمانځه کې خوراک کول که هغه په هیرې سره یا په قصد سره دا هم مونځ فاسدوي څوارلسم د قرآن کریم په لوستلو کې داسې غلطي کول چې د هغه معنا بدله شي هغه قرائت چې تل په مانځه کې لولې هغه قرائت تا غلط ولسته په داسې طریقې سره دې ولستو چې د هغه معنا بدله شوه نو مونځ فاسد دی د مانځه اعاده په مونځګزار باندې لازمه ده لکه د حې پر ځای هې ولولي یا دا آیت چې قتل داوت الجالوته ووژنه داوت علیه السلام جالوت یې مړ که دا داسې ولولي چې قتل جاوت داوده جالوت داوت مړ که نو دا هغه لوستل دي چې په دې باندې په معنا کې فساد راځي فاحش فساد او په دې باندې مونځ هم فاسدېږي پنځلسم پرته د کوم عذر نه په لمانځه کې د قبلې مخ نه سینه دیخوا او اوخه اړول که په مانځه کې زموږ د یو مسلمان رور یا خور مخ د قبلې نه هم وګرځېده مونځ فاسد دی همدارنګه بغیر د ضرورته که خپله سینه په مانځه کې د قبلې نه دې خوا او خواړی هم د دې مونځ فاسدېږي د مانځه اعاده پې لازم ده شپاړسم د عورت ښکاره کېدل چې د سړي عورت در زنګانه نه واخله تر نامه پورې او د ښځې ټول بدن عورت د غیر د هغه لاسونه او پښې او مخ دا په مانځه کې غیر د مانځه ټول عورت ده که نو د ښځې او د سړي عورت په مانځه کې ښکاره شي هم مونځ فاسد دی اوولسم که یوه ښځه د لمانځه په حال کې وه او ماشوم یې راغی او د دې ښځې نه شودې ورودلې او یا هغه ماشوم د دې نه شوده راوویستل نو مونځ یې فاسد شه د مانځه اعاده بیا پرې لازم ده اتلسم هغه چا چې تیمم کړی وي تیمم یې کړی ولاړې په مانځه باندې په دې سارت کې اوبه وموندلې نو مونځ یې فاسد دی د مانځه اعاده بیا پې لازم ده چې اودس وکړي او مونځ وکړي دا و د مانځه مفسدات او د مانځه ماتو... د مانځه ماتوونکي د لمانځه مکروهات د مانځه مکروهات هم زموږ فقهاو تقریبا شل دانې بیان کړي مکروه هغه شی دی چې په هغه باندې مونځ نه ماتیږي خو مونځ پې مکروه کیږي د مانځه خوند ځي درنه اول په لمانځه کې د سجدې د ځای نه بیا بیا د خاورو پاکول دویم په مانځه کې ودرېدل او د خپل بدن سره لوبې کول کله غوږ ګروه کله سترګه کله لاس کله پښه دا ټول مونځ مکرو کوي دریم لوڅ سرمونځ کول که یو سړی د کبر د وجې نه لوڅ سرمونځ کوي د هغه مونځ مکروه دی که د عاجزي د وجې که د عاجزي د وجې نه لوڅ سر مونځ کوي بیا په دې کې باک نشته او که څوک د غرب تقلید کوي لوڅ سر مونځ کوي بیا مونځ مکروه تحریمي دی څلورم د ګوتو نه د ګوتونو نه د خپلو ګوتو نه د ټقونو ویستل پنځم په ملا او په نورو اندامونو باندې بې ضرورته لاس وهل شپږم په سجده کې دواړه لاسونه تر سنګلو پورې په ځمکه خورول چې سجدې ته ځي د خپله سنګلې ټولې په ځمکه ږدي دا مونځ مکرو کوي اووم داسې کس ته مخامخ مونځ کول چې هغه د هغه مخ د دې طرف ته وي د هغه مخ تا طرف ته دی او مخامخ ته هغه ته مونځ کوي دا مکرو دی اتم د سر په اشاره د سلام ځواب ورکول که سر ورته وخوځي مونځ مکرو دی خو که په خولې باندې ځواب ورکړي مخکې تاسو واورېده چې مونځ فاسدېږي نهم پرته له عذر څخه پلتۍ وهل که عذر وسیږي بیا باک نشته دی مریض وي نشي کېناستلی چې پلانتۍ وهي بیا باک نشته خو بغیر د عذر نه مونځ مکرو کوي لسم قصدا د اوسیلي ویستل ځکه اوسیله یې د سستی نښه ده او شیطان په دې عمل باندې ډیر زیات خوشحالیږي یولسم بغیر له عذر نه د ځان نه څادر تاوول چې د هغه نه د لاسونو ویستل آسانه نه وي اما که تا څادر اغوستی و د لاسونو ویستل ترې آسانه و دا باک نشته دی خو که د داسې څادر اغوستی و چې لاسونه ترې نه ویستل کېدل دا مونځ بیا مکرو دی دولسم په هر مانځه کې یو صورت ویل یعنی په هر رکعت کې قل هو الله شروع کړي دا وایي او که چاته بل صورت نه زده کیږي هغه معذور دی هغه به باک نه لري په هر رکعت کې قل هو الله لوستلی شي خو که چاته یاد وي بیا هم په هر رکعت کې قل هو الله وایي دا مونځ مکرو دی دیارلسم قرآن کریم د ترتیب نه غیر لوستل لکه په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایي او په دویم رکعت کې قل هو الله وایي دا مونځ مکرو کوي څوارلسم د اوداس د تنګوالي سره لمونځ کول چې اوداس یې تنګ دی بیا هم مانځه تدریګي مونځ کوي دا مونځ مکرو دی پنځلسم د سختې لوږې په حالت کې چې ډوډۍ تیاره وي او ته جګېږي مونځ کوي دا مونځ مکرو دی بلکه اول ډوډۍ وخوره چې سخت وږی وروسته د هغه نه مونځ وکړه خو د جمعې مانځه کې به داسې نه کوي چې جمعې مونځ درنه تېرېږي که وږی هم یې اول به ځې جمعې مونځ به کوې بیا به راځې ډوډۍ به خورې شپاړسم په مانځه کې د میږي یا د مچ یا د کټمل یا د نور شي مړه کول اما که داسې طریقه باندې میږی او مش تاته راته چې ستا مونځ یې خرابو بیا یې وژلی شي په دې کې باک نشته دی اوولسم سجدې ته د ښکته کېدلو په وخت کې د پښو ګرول بغیر د ضرورته چې ضرورت نشته خپلې پښې ګروي اتلسم دسمال په اوږه اچول یو خو هغه څادر ده چې تا اغوستی دی خو که د چا په اوږه باندې څه دسمال پروت وي په دې باندې مونځ کوي مونځ مکرو دی یا یې تسدیل کړی چې په سر یې اچولی وي او په اوږو یې راپرو په غاړه یې که اچولی او په اوږو یې راپروت وي په دې باندې هم مونځ مکروه دی نولسم په داسې ځای کې مونځ کول چې هلته په دې پوهیږي چې دلته زما مانځه ته تکلیف او ماته مانځه کې ماته ضرر رسیږي یا به ماته خندا راشي یا به د ډیرو خبرو په جریان کې مانه مونځ غلط شي یو مجلس دی هلته خلک خاندي نو چې ته هلته مونځ کوې مونځ دې مکرو دی ښه پوهیږم چې زما مانځه ته ضرر رسیږي یا به ماته خندا راشي نو په داسې ځای کې مونځ کول مکرو دي بلکې ځان ته آرامه موقعیت آرام ځای غوره کړي هلته دې مونځ وکړي شلم د دواړو څنګلو لوڅول چې تر څنګلو پورې د لاسونه لوڅ وي او ته په مانځه کې ولاړې مونځ کوې دا مونځ مکروه دی نو باید چې موږ مونځ وکړو چې د هغه د ټولو واجباتو د سننو د مستحباتو خیال وساتو چې زموږ مونځ فاسد هم نشي زموږ مونځ مکروه هم نشي تر څو د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظور شي انشاءالله په بلې خپرونې کې به په دې مسایلو وغږیږو چې په کوم ځای کې ته خپل مونځ ماتولی شي او همدارنګه هغه فرقونه چې د ښځې او د سړي په منځ کې دي انشاءالله په دې باندې به تفصیل باندې وغږیږو د ګنا پیټې دې را پام کړ سرګردان دې کړم نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند